او ابو جهل نه مني امیه او ابی ابن خلف نه مني دا سله دا سوجه ده او بیا به د هغې سره سره د دیندارو خلکو د پاره خوشخبری بیان شي او د بی دین خلکو د پاره به تخویفات او يرول لغه شي پیله وجه دا ده الکه نن دا ناف دا بدنصیب خلک د پیغمبر دعوت نه مني د پیغمبر خبره نه مني ولی د دې خلکو استاد سیبوي په سټونو باندې شیطانان ناشتي او دې شیطانانو دا خلق قابو کړی دي نو چې قابو کړی دي لکه اس باندې چې د پاسه ناس دی او د هغې واګې ستا لاس کی به شیطان چې کم طرف ته اړی راړی هغې ته دغه کیږي د هغې بیان د شیطانانو په دې خلکو باندې غلبه کړې ده نو د دې وجه نه نن دوی د رسول الله خبرې ته غوږ نږدي بسم الله الرحمن الرحیم الم ترى آیاتا ندی کتلی ریاضه ذکر د کتو دی مراد ته علم دی ښا آیاتا ته معلومه نه ده دا علم تره کې دا حمزه دا استفهام انکاری دی استفهام انکاری او مسله دا ده چې انکار د نفي اثباتی لم خو نفي ده کنه لم تره تا نه دي کتلې نو چې انکار دی وکنو اثبات راغی تاسو وایې کنه پرون پلانې ملګری سبق لا نور راغلی نفی ده ته وی ولی نه ور زما د نفی انکار دی وکړ نو چې ولی نه خو اثبات راغی کنه مطلب دا دی راغلی نو الم ترى آیاتا ندی کتلی تا ته معلوم ندی الم ترى آیاتا ندی کتلی ان ارسلنا الشیاطین چې یقینا منګه مسلط کو شیطانان ان ارسلنا شیاطین چې یقینا منګه مسلط کو شیطانان علی الکافرین په کافر باندې په دې کافرو می مسلط کړی دی او په دا سټونو کې وتناستی تا اوزهم از یا اوز من دی خوځول دا عزو خپل معنا دی خوځول لفظي معنی ده تعزهم خوځي ازن په خوځولو سره لیکن دلته به معنا کوي روچتول تعزهم دا شیطانان روچتای دوی په دا خپل بی دینه ازن پر اوچتولو سره روره دا شیطانان په ما وی مسلط دي تاسو خو وګورئ استاد صاحب وی دا به د استاد صاحب نه غو په هغه وخت کې چې موږ به سبق وی یو مشهور اډمه وه هغه به وی ځای کنه چارسدی په پلانی چوک کې دغه وکې اعلان چې پلانې اډمه راغلې د پلانی دغه ته میدان ته او بل پلو ووایي چې پلاني عالم هلته یو لوی عالم او هغه راغلی دی او د قرآن درس کوي ګوره چې کم پلو منډې ډیر وي ولی مسلمان بل پلوړځي او دی پلونځي وي د هغې وجه دا د شیطانانې سټ کې ناست دي او د دوی واګې ټولې د هغوی لاس کې غوږونو نه نیولي دا پلی ځغلی نو ته اوس زه هم روچته یې په ګناهونو باندې ازن په روچتولو سره الله رسول الله ته تسلی ورکړي خپه کېږه ما او دې بد عملو له خیرې مه کوه چې ابو جهل داسې شو ابو جهل داسې شه خیر سره وخت را روان دی فلا تعجل علیهم تتیزی مکوه په دوی فلا تعجل نو تتیزی مکوه علیهم په دوی چې خیرې ورته وکړي ولې انما نعد لهم بېشکه موږ شمارو رسی لهم د دوی عدن پشمارلو سره هغه د تبایې چې کوم وخت را روان دی نو هغې کې یو څو ورځې شته او بیله بیله ورځې شمارمه چې دونه ورځې پاتې شوې بیا وایي دونه ورځې پاتې شوې دونه پاتې شوې بیا دی بشارت یوم را یاد کې یو ورځ نحشر المتقین چې موږ به راجمع کو میدان حشر ته متقیان یوم را یاد کې یو ورځ نحشر المتقین چې راجمع به کو موږ متقیان الی الرحمن مهربان الله تا میدان حشر ته براشي او په میدان حشر کې ولته کې د الله حساب کتابي نو موږ بر جمع کو دا متقیان تقوادار خلق مهربان الله ته وفدا سوار اصل کې د وفد معنا دی هغه ډله چې حکومت ته راشي د ملاقات لپاره نو حکومت ګورې د قوم د وفد بیا اندازې دغه کوي د دې وجه نه ځنې خلک ملمانم کوي وفدن چې ملمانه وي نو را راجم بکو مونږه متقیان مهربان الله توفدن سوارو ونسوق المجرمین او موږ به وشړو مجرمان الى جهنم جهنم ته میدان حشر کې به حساب کتاب وشي دا غي نه پس موږ به وشړو مجرمان الى جهنم جهنم ته وردا تګي وردا تګي میدان حشر کې به ختن دی والی نوروره چې دلته تګي او بیا اور ته وغورځېږي نو اور خو د خلکو تنده بیا نه ماتوي لا زیاتېږي درته به راشي انشاءالله حدیث کې اکابر وی خپل خوشحاله چې چا قیامت تکړه کنه نو کامیاب دی زه نن په دنیا کې خوشحالي نه کوم زه په دنیا کې د دین پابند یم او خیر سره خوشحالي به هغه وخت کی چې د قبر نه می الله پاسي او میدان حشر ته ځم نو چې چا خپل خوشحالي دی وخت را جمع کړي الله به ورکي دا دیندار خلک تقوادار چې د قبر نه راپاسي یو خیسته سورلی به په ناشنا شکل صورت به هم ډیر ښکلی او یو خیسته بوی به تیزی دا مړی چې را پاسی نو دا به ورته وی اتعرفنی وما ما ما پیژنې دی سړی ته به وای وای پیژنم دی نه خو دوه خبرې درکې دي یو د الله حسن صورت درکړی دی چې رنگ د ډیر ښکلی دی او بل د الله په خوشبویي درکړی دی چې خوشبویي دی ده وی خا وی انا عملک الصالح زستا هغه دنیا کې هغه نیک عملو چې په دنیا کې به زه پتا سورم عمل نیک په سړی سوري کني اوس د کورونو نم چې رامنډې والي خوب هم پرېخو بل سم پرېخو عمل ستاسو د پاسه سورو او رازغلولې ماسوتن د شپې جمع هغه د جمع دغه په تاسو سوري بوزي وې زستا نیک عمل چې په دنیا کې به زه په تا سورم اوس راشه پته و دې ولګي ته په ما سور شه دا یو خیسته سورلی شکل بی نو چې میدان حشر ته راځي نو دی به سوري دا کافر نه دی کافر دی چې د قبر نه راپاسي ده ته به هم راشي یو شي ورته به وایي ما پېژنې وایي نه دی پېژنم خو دوه کاره در کې دي یو بدصورته ډېرې او ډېر سخت بوی د نه ځي وایي زه ستا هغه دنیا کې بدعملي یم چې ته به په ما سور وې زما نه به دې فایدې اخیستې دا ډمانو لزاو دا دا کوا او دا دا کوا نن به زه په تا سورم نو چې دې میدان حشر ته راځي دا ګناهونه به را په شا کړي دا دغه وي دا غي بیان نو یوم اصل دا یو مسله ده چې دا سورلی به د کم ځای نه میلاوي بعضې اکابر وایي چې د قبر نه به هم سورلی وي د نیکانو خلکو له د میدان حشر پورې او بیا به د میدان حشر نه هم سورلی وي دغه ته جنت ته لیکن ځنې خلک دا وایي چې نه تحقیق دا دی ځنې خلک وایي چې د میدان د قبر نه به سړی میدان حشر ته پیاده راځي ځکه هلته کې داسې دی چې حفاتن عراتن غرلن او بیا به د میدان حشر نه چې دي نو دغه یي سورلي به یي خو هسې د حدیثونو نه دا معلومیږي چې سورلي به دواړه ځای وي ښه د دین چې دا ډیر دیندار وي د هغوی دپاره به سورلي وي چې دا ډیر بی دینه وي دا غوی د پر براخکلی او دا عام مسلمانان نه دي استاد سه بټه ټکی استعماله او دی بټه پال کوي دا پیاده نه زی دی به پیاده زی عام مؤمنان به پیاده زی دا چې کم دیندار ای نو دا لګ دا ډیر دیندار ای دا به سواری او دا ډیر بی دینه دا برا خکلی کیږي ونسوق المجرمین او من به اوشړو مجرمان الى جهنم جهنم تا وردا وداس حال کې چې دوی هغه وی تګي لا یملکونا دا خلق به قدرت نه لري پر ورځ د قیامت به هیڅوک د اچا د پاره د شفاعت قدرت نه لري خو ګوره دا رستو ټکی وسره یو ځای کوي ښه پر ورځ د قیامت به هیڅوک د اچا د پر سفارش نه کی مګر هغه څوک چې چاته اجازه وشي چې دا کته سفارش کوه نو ار چاته اجازه نه کیږي خو یا به ملائکو ته اجازه یا به قرآن مجید ته و اعمالو ته اجازه ای او یا به مؤمنانو ته ای ښه یو مؤمن به د بل مؤمن دپاره دغه کوي بل دا دی په ورځ د قیامت به د هیڅ چا دپاره اجازه سفارش نشي کولی که کوي نو هغه چاله به کوي چې څوک مؤمني الله به دا پابندي لګولي چې که پیغمبر سفارش کوي که یو بزرگ کوي که یو مؤمن کوي نو سفارش دی کوي خو صرف مسلمان له نغله باندې کوي کافر لبا سفارش نی ګوره ابراهیم علیه السلام خپل پلار د پاره چې کافر سفارش نشي کولی خ لا یملکون الشفاعه اغوی به قدرت نه لري د شفاعت الا من مگر هغه څوک اتخذ عند الرحمن چې هغه نیولي وي په نیز د مهربان الله عهدا وعده نو د الله سره د شفاعت وعده کړې ده چې کلمه دی ویله لا اله الا الله محمد رسول الله مختصر ټکی دی خو ټولې خبرې پکې رالی چې دا کلمه دی ویلی بیا به تاله اجازه د سفارش می او تاله به بل سوکم سفارش کولی شي بیا مسله ده وقالو اتخذ الرحمن اوی دی مشرکانو او وی دی کافرو چې اتخذ الرحمن نیولې دی الله نیولې دی مهربان الله د خپل ځان د پاره ولدن اولاد يهودو بسوي عزير ابن الله عزير د الله زوی دی نظام هغه چلی عیسایانو بوي عیسی ابن الله عیسی د الله زوی دی د دنیا نظام هغه چلی عرب مشرکانو بوي الملائکه بنات الله ملائکه د الله لوریان دي د دنیا نظام هغه چلی خودم په خیر کې دا څه کوي لقد جئتم شیئا ادا یقینا تاسو راتللو کړه یو شی اتا ادا د ادن عبدالله ابن عباس سے مانا کئی ناشنا تاسو راتلل وکړه یو شی ناشنا تا دیانسا ادن مانا منکره عبدالله ابن عباس سے مانا کئی ناشنا امام مجاهد د دې معنی کوي عظیما لوی تاسو کوی دا دغه ادن لوی الا ماشاءالله بعضې خلک خو صحیح دي او د عامو خلکو ذهنونه بدل دي مخکې اوس د خلکو ته احساس نشته مونږ چې واړو خلکو به چې داسې غلطه خبره وکړه وای ما ما ما ما, ما ګوري دا کوټه به را باندې راوغورځېږي چې د اونې لاندې به ناست وي دا اونه به را باندې راوغورځېږي او واقعي هم داسې به کېدل چې چا به قسم په دروغو وخوړی یا بل څه به یې وکړو اوس نه کېږي خلکو ذهنونه بدل شو نو دقسې تاسو داسې خبرې کوئ الله عزیر د الله زوی دی او عیسی د الله زوی دی او ملایکی الکه داسې بلا غروي چې اسنه اسمان را باندې رونه غورځيږي یا زمکه راته ونشوي پکې ورننه نوزو قریبه ده چې ځمکه څیرې شي او پکې ننوځو وتخر الجبال او راپریوځي غرونه حدن ټوټه ټوټه دا ولې اندعو د دې وجه نه چې دوی رابلی للرحمن د پاره د مهربان الله ولدن اولاد وما یم د الله دومره لوی شان دی چې هغه بې مثله ذات دی بې مثله د الله د شان سره د اولاد نه ښایي ځکه اولاد د پلار جنسي اولاد د پلار مثلی او د الله مثله هغه نشته وما ينبغي او نه دی لایق للرحمن د پاره د مهربان الله ان يتخذ شغه اونسی د خپل ځان د پاره ولدن اولاد الکه په دې نظام کې چې دا څومره شي نه تاسو تخکاری دا ټول د الله مخلوق دی اوس کته ملائکه د الله لوریانی دي نو ملائکه خدای الله مخلوق دی نو مخلوق د خالق اولاد کې دی شي که په عزیر ګوتې ګدې که په حضرت عیسی ګدې نو ولې دا خو مخلوق دی نو مخلوق د خالق اولاد کې دی شي ان کل من فی السماوات ان د نفی د پاره دی ان کل من ندی هر هغه څوک فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دی لکه ملایکې والارض او په ځمکه کې الا اعطي الرحمن مگر هغه راتلونکي وي مهربان الله ته عبدا په عاجزۍ سره په غلامۍ او په عاجزۍ سره لقد احصاهم یقینا الله ګیره کړې ده د دوی نه چې دا څومره مخلوق دی د دې تمام مخلوق نه الله ګیره کړې ده یو مخلوق د الله د قدرت نه څوک بار کېدی نشي او دونه ورته بیل بیل شی معلوم دی چې لکه تاسو چې په دکان کې بیل بیل شی وشمارئ نو نوکر ته وشمارئ بیا چې راشي بیا پکې یو کمی نو ته ورته ویې لکه یو کم دی وعدهم او الله شمارلی دی دا خپل مخلوق عدن په شمارلو سره وکلهم او دا هر یو چې دی که نن نیکان خلق دی او که کافران دی دا ټول به پر ورځ د قیامت الله ته پیش کیږي وکلهم او دا هر یو د دوی آتیه دا راتلونکي دی الله ته یوم القیامت پر ورځ د قیامت فردن ځان لا الکه پر ورځ د قیامت چې راځي دا باډیګارد به د سرنی دا ټوپکمار به د سرنی دا بل شی به د سرنی چون کې لګي خبره د عذابونو بیان شوي نو قران مجید خو مضمون ډبل چلی نو بشارت بیانوي ان الذين امنوا یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عبد الرحمن ابن عوف راغی عبد الرحمن ابن عوف مشهور صحابي دی وی حضرت زړه مې ډیر خپه دی او داسې خپه دی چې زه قدرت نه لرم زما د قابونه بار دی وی څنګه وی په مکه کې مې د عتبه سره د شیبه سره د غټ کافرانو او امیه ابن خلف هغوی سره مې دوستانه وه او نن چې رالو طبیعتی طور باندې زما دوستان دي خپایم او دا طبیعت داسې دی چې سړی دغه قدرت نه لري الله پاک دغه وکړ چې الله به د خپل فضل د وجه او د دین په برکت در لدسې دوستان پیدا کی چې دا زاړه دوستان باندې نه شي خ ان الذين امنوا يقينا هغه خلق چاغو ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او کړي دي هغه نیک کارونه سيجعل لهم الرحمن زر دې چې او بغرزي د دوی د پاره مهربان الله په دې دنیا کې ودن دوستانه الله به د دې مؤمنانو نیک عملو د پاره دوستانه پیدا کی بیا د ترغیب قرآن ته فإنما یسرناه بشک من آسان کړی دی دا قرآن مجید بلسانک چې مونږ را لېږلی دی په ژبه ستا ښکلې خبره دا ده مراد د ژبې نه دا ژبه نه دی مراد د ژبې نه لغت دی لغت لکه تاسو وایې کنه پښتو ژبه وایې کنه اردو ژبه عربي ژبه دا لغت ته مراد دی ان فانما یسرناه بشک من آسان کړی دی دا قران مجید تا ته بلسان کا چرالی گلی می دستا پا جبا اوس چې الله قرآن راولېږه او د پیغمبر په ژبه یې راولېږه نو اسانه شو ورته اوس که قرآن راغلی وي او پښتو کې راغلی وي نو پیغمبر ته به لږ مشکلات ځکه وي چې په پښتو خو بیا اول بیا ځان په پښتو پوهی او بیا بیا دغه کو نو وی فانما یسرناه یقینا من اسان کړی دا قرآن مجید تا ته بلسانک چې مونږ را لېږلې دی په ژبه ستا ستا په لغت سله لتبشر به المتقین چې ته خوشخبری ورکې په دې قرآن سره متقیانو ته تقوادارو ته چې و تقوادارو د دنیا هم خوشحالی دي د قبر هم خوشحالی دي او د آخرت خو پرېږده وتنذر به او ته ویری په دې قرآن سره به صورت ختمیږي قوم اللد قوم جګړالو لد جګړالو ته وایي چې پاره خبره کې بس لا نسلم نه منم نه منم بیا د تخویف اخروی او تخویف دنیوی لکه د دین خلاف مکوي تاریخ وګوره چې کم د دین خلاف الله وسره سم معاملې کړې ده وکم اهلکنا او ډیر مونږ هلاک کړی دی قبلهم مخکې د دې موجوده خلکونه من قرن قومونه تاسو نن وګورئ د هغوی چرته کش اورئ عادیان الله چې تباه کړه سمودیان الله تباه کړل چرته کې یو پیشې وینې هل تحس منهم ایا تاسو وینئ د هغوی نه من احد هل تحس ایا ته وینې منهم د هغوی نه من احد یو کس چور الله به تمامیه جارو کړو او تسمع لهم یا ته اورې د هغوی رکزن کشو یا الله ته زمونږ نه رضا شي یا الله خپل رحم په مونږ باندې وکړي یا الله خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب ته زمونږ حالات درست کړي یا رب زمونږ تمام حالات درست کړي رب ته مونږ له توفیق راکړي د خپل عظیم کتاب پوهه راکړي مونږ ډېر کمزور یو رب ته زمونږ سره امداد وکړي صحیح پوهه د قرآن مجید زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث